غوامز الحقائق غوامز جمع د غامزتن ده او دلته یو دوه قاعده دي او ډېری مشهوري دي هغه ده چې هغه ده دوه خبرې دي هغه ډېری څه شي دي مشهور یو خبره دار کړه چې فاعل نه دی د په فواعل باندې جمع کی څه شي فاعل هغه صفات تلا عاقل دي نو فواعل سره جمع شي الحقائق جمع د حقیقت ده الله ظاهر کړلی هغه غوامل د حقایق او د حقایق او هغه پوشیده امور الله ظاهر کړلی تاسو معلومه خبره ده چې حقایق جمع د حقیقت ده حقایق جمع د چا ده د حقیقت او حقیقت د سیوی ما به شی هو هو حقیقت الشیء ما به الشیء هو هو حقیقت د شی دی ته چې په دې سره هغه شی نفس دغه شی نه بل شی دې د سوي لګي حقیقت لکه حیوان ناطق دا حقیقت دی د انسان ځکه په حیوان ناطق سره انسان هم دغه انسان دی نه بل شي په حیوان ناطق سره انسان هم دغه انسان دی نه بل شي نو دا حقیقت او ماهیت د انسان دی یو ضاحکون کاتمون دی نو دا اوس حقیقت د انسان نه دی ځکه په کاتب او په ظاهر سره انسان انساني که انسان انساني ظاهر کی او په دې سره انسان انساني که انسان انساني کاتبي انسان ور باندې انساني کاتبي او انسان ور باندې انساني ظاهر ظاهر کی نو د دې وجه نه حقیقت ته شی او ماهیت ته شی دي ته و چې په دې سره شی اومدار شی خاص خاص کر نه بل شی بل شی په نیم دق شی بس انسان ور باندې انسانونی دا حقیقت د انساني او چې دا سینې ناغي ته بیا وای چې دا په مرتبه د حقایقو کې نه دي دا عارض دي ولطائف الدقائق او ظاهر کړی دي لطائف ته دقائق او یعنی الدقائق اللطیفه دا اضافت پر صفت چې چاته موصوف ده دا چې دقائق چې هغه لطیف دی او باریک حقایق د حقیقت کې د یو شی د پر دلیل ویلا دا تحقیقی او بارا لگا تحقیق او دغه کې مسله ده او د دقایق دقات مدقق هغه دي ته وایي چې د دلیل د پاره سره څه ذکر کوي دلیل ذکر کوي نو ابرز غوام ذل حقائق کې د موصوف صفت تر او لطائف الدقائق کې د صفت ته چاته موصوف تر یعنی ظاهر کړی دی دقائق لطیفه لیتجلا چې ظاهر کې لهم د خلکو ته خفایا الملک والملکوت خفایا غپټ او پوشیده امور د ملک او د ملکوت ملک بادشاہی ته وی ملکوت مبالغه ده په ملک کې دا قانون د تجارت الفاظ دلالت کې په زیادت تمانا باندې نو ملک دی بادشاہی ته وی ظاهری او دا ملکوت بیا بر امور ته وی چې هغه ډیر زیات نو بیا پکې مبالغه شي لکه په عظم او عظمت کې څنګه دا الکه څنګه په بیان او تبیان کې څنګه چې په قطع او قطع کې زیادت الفاظ دلالت کوي په زیادت نه معنا باندې نو دا ملک دي ته وي عمل کو ته نور ته وي وخبايا القدس خبايا جمع د خبيتون ده اپټ امور ته وي وخبايا القدس والجبروت هغه امور پوشیده د قدس یعنی صفات جمالیه والجبروت او صفات جلالیه نو دی یو کې صفات جمالیه ته اشاره شوه ا دې بل کې صفات جلالیه ته اشاره شوه عام توګه باندې دې ته صفات فعلیه وایي صفات فعلیه او ته صفات الجبروت هم وایي صفات جمالیه او ته خبال قصرت اشاره وکړه اما تاسو تاسو ته چې ول جبروت کې صفات جلالیه او د الله تعالی ته څو شو اشاره او ما ارزو کې چې صفات فعلیو باندې مطلق کیږي چا د صفات الجبروت ا دې صفات فعلیه لکه خلقا لکه خلقا خلق الارض خلق السماء یا قدر اقواتها وغيرها دا ټول څه شي دي دا صفات فعلیه دي دې ته صفات الجبروت څه کوي چې جبروت ته جبر نه ده او صفات فعلیه او کې څنګه بعد تعلق اراده الله عز وجل هغه شی وجود ته خامخا راځي بس ته تعلق د اراده د الله تعالی را ترشه هغه شی خامخا مارزي وجود ته راځي هغه شی خامخا مارزي وجود ته راځي نو د دیو جناغي ته څه ویل کیږي د دیو جناغي ته ویل کیږي صفات الجبروت صفات الجبروت ځکه جبروت مبالغه په جبر کې کنه او صفات فعلیه لکه خلقنا د الله تعلق چې دا یو مخلوق سره وشي اراده ولري چې دا شی پیدا کوم خو بیا ډارې کړه شی پیدا کیږي کنه بعد تعلق اراده الله عز وجل خو هغه شی خامخا د کتاب د وجود نه سارا د کتاب د آدم نه سارا د وجود ته خامخا راځي نو دې ته صفات الجبروت کوي ليتفکروا فيها تفکیرا چې دې فکر وکړي په دې کې په فکر کولو سره مفعول مطلق وما هذا لهم قواعد الاحکام او الله تعالی استوا برابر والے کړي دي لهم د خلکو د لپاره قواعد الاحکام د قواعد د احکام او تقرنګي او اوزاعها او اوزاع د احکام نو دلته یو لفظ د قواعد دی یو لفظ د احکام دی یو لفظ د اوزاع دی او د دین رستو یو بل لفظ را روان دی چې هغه لفظ الماء الماء یو بل لفظ را روان دی دا څنګه الفاظ دي چې دا قابل وضاحت دي قابل تشریح دي او بیا به دا غي سلی څه ترجمه هم د ټول ناول لفظ کم دی هغه قواعد لفظ دی نو قواعد جمع د قاعده د قاعده په لغت کې اساس ته وایي او لغت کې بنیاد ته وایي او په اصطلاح کې قاعده قضیه موجبی کلی حملی توای چې احکام د جزئیات کړي نه معلومیږي په انضمام د صغرا سهلت الحصول سره لکه کل فاعل مرفوع من سره قضیه دا موجبه دا کلیه دا حملیه را د فاعل جزئیات زید د په ضرب زید کې امر د په شرب امر کې د دې ټول جزئیاتو د دې د احکامات او معلومیت د دې قاعده کلیه نه کیږي طریقه عرفان دار چې صغرا بل رساله الاصول یا ناسانه او دا قاعده کلیه ور سره کبرا کې نو نتیجه باور کی لکه مثلا زید په ضرب زید کې وای مرفوع لانه فاعل دا صغرا د ساله ترسل یا نه ساله وکل ما هذا شانه یعنی وکل مفعول فاعل مرفوع او مفاعل مرفوع ان زید په ضرب زید کې شعر مرفوع دی دا چې مثال وکل مفعول منصوب وغیرہ خو قاعده بدی ته وي چې قاعده قضیه موجبه وي طالبې ته نه وي کلیه نو جزئیه ته قاعده نه وي یا حملیه نو شرطیه ته نه وي لو کانت الشمس طالعه فالنهار موجود تشام نه دی ویل چې دا قاعده او د حکم ډېر معنا غانې دي مولانا حکم کله کله اثر مرتبه ته وي په شای دې ته ویل کېږي حکم او کله کله حکم ویل کېږي خطاب الله تعالی متعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخیرا حکم ویل کېږي چاته هغه خطاب الله ته چې هغه متعلق په افعال د مکلفینو پورې اقتضاء او تخیرا یای چې الله غواړي او تخیرا یای چې الله غواړي نه الله اختیار ورکړي بیا د احکام تقریبا په څو قسمه لري واجب دي دا رنګ مندوب دي دا رنګ حرام دي مکروه تنزیهی دي او د دې سره سره مباح وجر حسر په مابین د دې کې دار حکم ویل کېږي خطاب الله تا ودا خطاب په خال نیا او په طریقې د اقتضای آیا په طریقې د تخیری که په طریقې د اقتضاء یعنی الله غوښتنه کوله نو یا به غوښتنه د پیلی آیا به غوښتنه د ترکی که غوښتنه چرته د فعل وا نو بیا به خالی نه یا به د نه کولو نه منع راغلی وي یا به نه راغلی که د نه کولو نه منع راغلی وا نو حرام دي اته ان لله واجب دي کنه یا به دا خطاب په طریقې د اقتضا یا په طریقې د چا سره تخیر سره کدا خطاب په طریقې د اقتضا سره نو غوښتنه وا نو بیا به خالی نه یا وای د نه کولو نه من راغلی یا به نه راغلی که من راغلی وا نو هغه واجب دي ځکه د واجب کول پکاري د نه کولو نه من راغلی او کدا سینې نو هغه ته بیا څه ویل کېږي هغه ته بیا وای ک هغه ته بیا وای مندوب هغه ته سوای مندوب او کدا اقتضا د فعل نه وا دا اقتضا د ترک وا یا به د کولو د شی نه من راغلی یا به نه راغلی که راغلی او حرام دی ځکه یې کې اقتضا د ترک ته ولا تقربو الزنا ولا فلان فلان ولا تقتلوا اولادکم دې کې اقتضا د چاره د ترک ته او د کولو نه من راغلی د حرام د کولو نه من راغلی نو دې ته څه ویل کی او که اقتضا چرته سوا د ترک وا لیکن د کولو نه من نه راغلی اقتضا د ترک وا خو د کول نه منع نه وراغل نو دې ته بیا ویل کیږي چې دا مکروه تنزیه دي او ته که خطاب په طریقې د اقتضا سره نو د تخیر سره نو بیا دې ته وی مباح دې ته وی ما تاسو واجب حرام واجب مندوب حرام مکروه تنزیه او مکروه او مباح دا خطاب الله بیا په طریقې د اقتضا یا تخیر کې تخیر مباح او که تاخير نه په طریقې د اقتضا نه بیا بخاری نه یا به اقتضا د ترک یا به فعلی کر ترک وانه د کول نه امر راغلی یا نه کراغلی وا او کنه راغل مکو اکه اقتضا د فعل باندې یا به نه کول نه من راغلی یا به راغل کراغلی ونه واجب او کنه راغل شی مندوب دمه دار چې احکام دمه حکم ده او دا احکام یو اطلاق کی په ما ثبت به خطاب الله باندې ومه فما ثبت به خطاب الله کم شی چې په خطاب الله باندې ثابتېږي کم شی چې په خطاب الله باندې ثابتېږي نو په هغه شی باندې مطلق د احکامو کې کم شی چې په خطاب الله باندې ثابتېږي نو په هغه باندې مطلق د چا کېږي د احکام یو احکام خطاب الله ته وایي کنه یو احکام ما ثبت به خطاب الله تریاد وجوب حرمت و غیرت ټول د څو احکام نه خطاب الله غالي دي کدا ثبت له خطاب الله نو په دې باندې څه شي کېږي اطلاق کی او دلته تن مرادم دغه اوضاع اوضاع نه مراد دلته کې علل د احکام دي اوضاع نه مراد څه شي دي هغه علل د احکام ومحد تنهیری کړل الله استوا برابر واره کړل لهم د خلقو د پاره قواعد الاحکام د قواعد د احکام د قواعد د او د قرنګ او اوضاعها د اوضاع د احکام علت چې کمی کنا لکه حدیث شریف کې راځي د سور له ری حواله سره دا مکروه ذکر چې نه من طواف من طوافات علیکم دا دا سره چې را طوافین نو کوم شی چې بار بار یا مرای یا پښو دا یا سره یا سره نو ګوره هغه مرای نم جاسته تر باندې کېده ځکه توافینو نه دا رنګ له پښوره وی جوټه هغه مکروه ده حرام نه ده دا اوس علت شو دا تواب څه شو علت من نصوص الآیات من نصوص الآیات دا قواعد د احکام د چانه ماخوذ دي د نصوص د چانه و المایها او دا علتونه د چانه ماخوذ دي دا د الماء او د آیاتونو نه دا د الماء او د چانه رڼاګانې د آیاتونو الما د آیاتونو ونه رسېږي نو الله تمهید کړل د قواعد او د احکام استوا کړل د قواعد او د احکام او د علل او د احکام او دا یعنی د علل او د احکام من نصوص الایات د نصوص د آیاتونه د آیات د نسنا د عبارت النسنا خو قواعد او احکام معلوم شوی دي واستسلا السيرا فا واجب الوجود ويا فائز الجود ويا غاية كل مقصود صلي عليه صلاة الى آخره مولانا ذکر دا خبره دی مقام کې چې انسانان په درې قسم لري یو انسان مجتهد دی یو انسان دی مقلد او دریم دار چې نه مجتهد یا نه مقلد نو پته نه لګي چې دا په کې شي انسانان خو په دوه قسمه کې یا مجتهدی نه یا مقلدی ادرم دا چې نه مجتهدی او نه مقلدی نو هغه بیا استي هغه بیا دوال وای دی نو دی وای چې اصل کې کل انسان الله تعالی ټول انسانان په فطرت اسلامي باندې پیدا کړي کل مولود یولد علی الفطره هر یو کس په فطرت انساني باندې پیدا کیږي فاو ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه مور خپل یا يهودي جوړي یا نصراني او عیسائی جوړي او یا تنسی شي جوړي مجوسی تی نه جوړي اوس ګوره انسانان یو اغلی چې کان له قلبون چې زړه لري چې څه لري زړه زړه لري مطلب دا چې الله تعالی دته ادراک ور نصیب کړي الله تعالی دې تصور نصیب کړي عظیم ادراک پویا سمج فراست ذهانت ذکاوت یو هغه کسی چې داسې لري هغه مجتهد دی اسی شعر مجتهد نو یو داسې قسم کسی او یو قسم کس هغه داسې وي چې هغه مجتهد نه وي هغه القسم او هو شهید هغه بلکې سوی دا خبره مني هغه بل کې سوي نو دا هغه خبره منی او دای نو الله نو دی وای چې په هو په دارین سای حمید وسای دته قسم کسان هغه په دار دنیا او دار آخرت دواړو کې نیک بخت دي څوک یو ته سر نه اوچتای او عقل مړل نو دې یاش زمیمن دنیا کې او بدحاله ژوند دی رہی او دې با الله تعالی جهنم ته کی داخل نو دا اوله مرتبه اجتهاد ده دویمه مرتبه تقلید ده تقلید څه ته ویل کیږي نو محترمه تقلید دې ته ویل کیږي تقلید دې ته ویل کیږي چې هو العمل بقول امام مجتهد من غیر مطالبه دلیل تقلید دې ته وایي لغت کې خدا قلادې نه ده قلادې ډېرې معناګانې دي پړي معناګانې دي موږ ګجران نه یواز پړي معناګانې دي نور ډېر معناګانې دي او په اصطلاح کې هو العمل بقول امام مجتهد په قول د یو امام چې هغه مجتهدي په قول د امام چې هغه مجتهدي من غیر مطالبه دلیل بغیر د مطالبه نه چانه د دلیل په دې باندې یو دوه سوالونه دی او دا چې خاطر چې مطالبه را چانه کوي د دلیل ته نه کوي اته خبره معنی نو قران کې خاطی الله واتی او رسول ذکر دی نو ته د خبره والے معنی زم سوال دار چې بیا د مقلدین علم په دلایل ولې راوړي او ډیره مسائل لپاره دلایل بیا ویلي وي چې من غیر مطالبه دلیل دی خبره منله د امام او منله دي دا دلایل ویلي وي دا اول سوال نه جواب دار چې من پیغمبر منګه امام ته شارح وایو موږ ته شارع نه وایو موږ ته شارح وایو د دې مطلب دا دی چې امام دا خبره مې ومنله زما حسن اعتماد حسن اعتقاد دی په دې امام باندې چې دا ما ته غلطه خبره نه کوي ما ته صحیح خبره کوي د چې کوم خبره وکړه د الله د الله د رسول خبره وکړه نو دې شارح منګنو دې موږ شارح نه ګڼو د دې وجنه اصل مطابقت خدای الله سبحانه و تعالی دی اصل مطابقت خدای الله د الله خبره منلې خدای پیغمبر د الله تعالی خبره کوي نو ځکه موږ د پیغمبر خبره ومنو نو په امام زمونږ عقیده را اعتماد دی علما او عملا چې دا مونږ ته خبره کوي نو ځکه ایمانو دا ما خبره دارا چې ته وای چې مقلدین دلایل ور وای مقایلم به دلایل دا منافر تقلید سره نه دی مطالبه له دلیل دا منافر تقلید سره من تقلید مطالبه له دلیل نه کو نه مونږ مقلدینو علم بالدلائل منافات نه لري د مطالبه د تقلید سره تقلید سره کم شی منافره چې ته مطالبه رچاو کې د دلیلو کې ته مطالبه رچاو کې د دلیلو دا مسله ختمه شوه دا نو څه تقلید مطلق دی تقلید عام ورته وایي یو تقلید شخصي دی چې شخص معین تقلید دی سو پر چې تقلید مطلق او تقلید عام دی عام تقلید دی نو هغه عام تقلید هغه په صحابه کرامو کې بلاو زینو کې د بلاو زینو نه ثابت دی بلاو زینو نه څه شی ثابت دی اسو چې سو پورې چې تقلید شخصي دی عام درته خیم اسو پورې چې مراتب په تقلید دی عام درته خیم نو اوله مسله دار چې ګور هغه مشهور ده چې هغه تا طوافی یا طوافی فازا آئے حوالے سره چې اهلی مدینه رااله او تاسو کو د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دا غزنا حوالې سره چې دغه حیض راشي هغه ورته وی چې وطن هغه وی دار څه شي کوي نه دینه نه ساقتی نه چنه ساقتی نو هغه ورته وي چې موږ ستاب هغه ورته وي چې نه ساقط شو ته نه څه شي ته نه شو ساقط هغه ورته وي به منګه ستا په خبر عمل لکو افتایتنا ام لم تفتن ته فتوا راکای او کنه نه راکای موږ ستا په خبره عمل لکو وردا قول زید بن ثابت چې موږ پرې د قول د زید بن ثابت موږ د زید بن ثابت خبره ستاله بار نه کوي هغه وی زلاک چې تحقیق کوي نو مسلمانه لاړو مسلمان رضی الله تعالی عنہ ما شرف تور کوم چې عبد الله بن عباس ور کړی و بس هغه د خپل دغه نه زید بن ثابت رجوع وکړه نو صحابه کرامو کې دا چې ډیرو زینو کې دا شي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه کپڑے د اخترې وي کپڑے لګي رنگدار شان دی وي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته په حالت احرام کې دا راخای نو اے اے خلکو انکم ائمه وی تاسو ائمه تاسو ائمه تاسو باندې خلک اقتدا کوي تاسو پسې تاسو پسې خلک څه کوي اقتدا کوي تاسو پسې خلک در روان دي نو دومره کار دی چې تا نن دا کپړې استعمال کې خلک به وایي چې رنګای او د خوشبو والا هم استعمالوله پکار دي دا چې ته ویلي پاتې شو مسجد چې خو پنځه زره ځایونه دي چې ته وخیمه پاتې شو تقلید شخصي حواله سره نو هغه هم حضرت ابو موسی شدید الله تعالی عنہ آیا کته تاسو کا غیر یار ما خو جواب واورې عبد الله بن مسعود نه تاسو کا چاغه نه تاسو کا جواب بل رنګ ورک هغه ویلا تسالونی ما دام هذا الحبر فيكم دا دومره لوی عالم پتا څه کیشته زمانه سره پښتنه کوي زمانه سره تاسو نه کوي زید هغه نه تاسو نه کوي کنه ما تاسو دې حواله سره مکه ابو موسی رضی الله تعالی عنہ نماز رضی الله تعالی عنہ خلق وچ حضرت معاذ هغه مفتی قاضی ته له قاضی نو ته مفتی ته له او بیا اجتهاد بیرای خو دې مطلب دا چې زه اجتهاد کوم نور خلق په زمانه شي کوي اتباع کوي نو خدای مطلب شو کنه دغه نظائر شو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د تقلید د شخص معین چې یو خاص کس شي شو تقلید شو دا رند ابو بکر د عمر رضی الله عنه متعلق رسول کریم فرمای چې زما تاسو ما په اقتدا کوي او زمانه رسول بیا په دې پسې تاسو شي کوي اقتدا خدا تقلید شخصي دا د څه مسله چې واجب دی نه هند لغیره دی لغیره مطلب دا دی چې د کوم شي د حصول لپاره یو ذریعہ پاتې شي او طریقه یو ملک کې پاتې شي نورې طریقې هغه ملک کې نه نو په کار دار چې دغه طریقه هم بیا ضروری شي دغه طریقه هم څه شي ضروری د دې مثال دا څه لکه کتابه احادیث احادیث چې دي نو دای هم کې به خلکو یادول لیکن نشته بیا کتابه احادیث ضروری شو ځکه د حفظ حدیث ته برابر ذریعہ پاتې نشو په غیر دغه طریقې نه په غیر دغه طریقې نه دا رنګ مثال په تور باندې نور لا څه خبرې دي دا قران علی سبت حروفین دي لیکن دا غي باوجود عثمان رضی الله تعالی عنہ په یو باندې اصرار نه هغه نور ټول دغه لري کړ او بس په دغه یو طریقې کې څوک په بل طریقې لیکي او صحیح نه دی نو هغه ټول ټیکو لیکن اوس د حفظ قرآن لپاره دغه یو طریقه یو ذریعہ پاتې شو نو د دې د وجه نه هغه طریقه او ذریعہ هم بیا شي شي هغه ضروري شي خو لعین هنا لغیره لعین هنا لغیره هغه ضروري شي پاتې شو ډیرو علماء دا لیکل چې تقلید شخصي د امور انتظامیه نه ده دا امور انتظامیه نه ده ملک ته هغه څنګه چې دا نور خبرې کوي یا نور خبرو لته معنی چې هلته کې سره به دا شنه به دینه نو دا قرانګي د امور انتظامی او انسترامی نه ده نو په کار دارا چې دا خبر ورله هما اومن لیشي بیا پاتې شو تقلید مرتبه دي نه په بیا راته ما یو تقلید د عامی دی هغه چې نه کوي نور بس کوي ا ا قسم عامی کې داخل لکه فارغ شیخ په ټکی نه پیږي هغه عامی دی اذن تقلید د متبحر عالم دی متبحر عالم هغه د شل کې چې قوت دلیل تبعه وګوري ادرم چې تقلید هغه د مجتهد په مذهب دی هغه په اصول کې خدغه دی خو په فروع کې نه دی لکه قاضی ابو یوسف محمد سن ایو مجتهد مطلق نو مجتهد مطلق هم ډیر ځایونو کې د ځان د عالم په سيزي امام ابو حنیفه رحم الله سره مسله کې وای وير د ابراهیم نه خایدا قول له زمام دی امام بخاری رحم الله دا قسم کارونه کوي نو دې ته ویل کېږي ځان عالم په ستګ نو کله کله مجتهد مطلق هم کله کله د سکلو کې چې مسله کې ځان نه په عالم پسې لاړ امام شافعي رحم الله ډېر زین کې دغه شان چل کې ان شاء الله به ورته زین موقع واپا مړ کړي نبراس یایش زمیمه دا یایش زمیمه دا یایشو اصل کنا دا جزا ده کنا نو بیا لم پر اخر شو سکون ورته ویل چې قاره ساتنه علی غیر حد هیر علی نا کټ شنو یایش ته نه پات شنو دا راته مو چې یایش کې خود لټ کیری دوټ کې مضارع خو نه یا تنلر کړه دوټ کې دوټ کې مضارع خو نه وساسلا سیرا دا خلق په داخلي کې جهنم ته دا وساسلا سیرا پکار دار وساسلی سیرا پکار وکنا ځکه چې دام جزای مظلومه پکار وکنا دا هو وساسلا سیرا خو په حالت طرف کې ذکر شوی دی وساسلا سیرا جواب دا سب کې مستقل جمله ده چا کس لا کس په جهنم ته چې قران او سنت ته نه ګوري نه وي او دی با وساسلا او دا جزا نه کړه ما قبل ځکه ډیر خلک دا شي چې هغه اسم نه مانی نه الله مانی نه رسول مانی او ځان له مستقل څه ذکر کړه چې دا زمينوار نه دی دنیا کې دا ضروری نه دی دا ضروری او دا دا کس جهنم ته تک شي دی ضروری نو دا مستقله جمله کړه د ما قبل نه مرتبطات نه نکړه او سيس لا سيرا یو